هغه د موز مساله ده ما طویل خدای پاک د موز په باره کې وای چې موز سړی د ناروا او د بدو عملونو نه منع کوي نو سوال دا و چې ډېر خلک خو مونځونه هم کوي او ناروا او بد هم کوي نو ما طویل خدای پاک خو رښتونی دی خدای چې څه ویلي دي هغه ټول حق دي، خو موږ به هغه مونځ لا نه وي کړی چې سړی د نارواو نه منع کوي. نو د مونځ مې ورته یو شکل ښودلی و، صورت باډي او دویم د مونځ روح. د مونځ صورت کې مې ورته ویلي و چې مونځ د څلورو څیزونو نه جوړ دی. شپږ پکې فرض دی څوارلس واجب دی یوی سنت دی او پنځه مستحب دی ځکه د مونځ ارکان ټول د یوې مرتبې نه دي نو جدا جدا مرتبه او شان لري اوس ړومبی الله اکبر فرض دی که چا پرېښود مونځ یې نه کېږي او دا باقی الله اکبرونه سنت دی که سړی نه پاتی شی لمونځ یی کیږی خو سنت دی پاتی شی نو دغه شان په ارکانو کی او د مونځ په اجزاو کی فرق دی به د مونځ صورت دی روح دی چې هغه عاجزي د خدای پاک دی بیا مې درته ویلو چې دا مونځونه دا پیغمبرانو مخکې کړی دی او زمونږ دا پنځونه منځونه چې مقرر دی نو دې دپاره جبریل علیه السلام راغلی زمونږ حضور پاک ته یې وختونه وښودل دوه شواعو ته راغلی یو ورځ یې هر لمونځ ورته په اول وخت کې وکړ او یو ورځ یې ورته هر لمونځ په آخر وخت کې وکړ او بیا ورته وای هذا وقتك انبیاء من قبلك والوقت فيما بين هذين دا ستا د پاره وختونه شو اول او اخر د دې مینس کې مونږ کاوه او دا د پیغمبرانو وختونو نو گویا د حضور پاک د منځونو دا وخت دا د پیغمبرانو د منځونو وختونه دا پخوانه طریقه را روانه ده الحمدلله خړمبي مونږ چې زموږ ښکلی پیغمبر کړو په مخ د ځمکې ا د ماسپښین وخت عمار ته ویلې ماسپښین مونځ اول دا د ابراهیم علیه السلام نه نقل کړي دي کتابونه خدای پاک په د قربان امتحان راوسته او قربان امتحان کې کامیاب شوی دی او دا غسلور نعمتونو په شکرانه کې سلور رکعات فرض ادا کړو نو هغه وخت خدای پاک ته خوښ دی نو زمونږ په امت باندې څلور رکعته فرض دی او د ماسپښین په وخت کې دا د ابراهیم علیه السلام د مونځ یادګار دی دا مې ورته ویلي و تېره جمعه دویم مونځ د مازدیګر دی د مازدیګر مونځ چې دا ړومبی نقل شوی دی نو کتابونو کې دا بیان دی چې ړومبی د مازیګر مونږ یونس علیه السلام کړی یونس علیه السلام لوی پیغمبر دی او خدای یو علاقې ته لېږلی دی هغه علاقې ته نینوا وایي د عراق او د ترکو په منځ کې علاقه ده خدای پاک وای وارسلناه الی مئة الف او یزیدون دا غزه باشندگان یو لاکو یا څه قدر زیات پخوا خو آبادی نه وی لږ لږ قومونه به آباد او خدای پیغمبران ورلېږلي نو هغه ورته نصیحت کړی دی وعظ یې کړی دی چې څه د پیغمبرانو طریقه دی آخر چې ناامیده شوی دی خدای پاک ورته ویلو که دوی ستا حکم نه منه زه به پرې عذاب نازل کړم نو د عذاب د نازلېدو نه مخکې خدای پیغمبر ته حکم راولېږي چې ته اوس د دې کلي نه وځه ځکه چې عذاب راشي نو اوچ او لامده به ټول سوځي نیکان او بدان د خدای یو نظام دی دا پټ ساتي که تکلیف صرف په بدانو راتلی په دنیا کې او نیکان بچ کیدې په عذاب کې نو بې ایمان بالغیب نه پاتې کیده خدای دا خبرې پټې ساتي خدای قرآن شریف کې وایي سورت یونس کې چې هر قوم باندې ما عذاب نازل کړی دی نو هغه تباه شوي دي بغیر د قوم یونس نه امنوا کشفنا عنهم العذاب یونس علیه السلام قوم ته وایي، درې ورځې پس به در باندې عذاب نازلېږي. ده ته لا حکم نه و راغلی د وتو، خو غوسه و ډېر، نو د کلي نه ووتو. نو خدای وایي، وظنون اذ ذهب مغاضبا. چی وریځ یې ولیدله یو خطرناک او دا ګړ ګوډ او برېښنې پکې ولیدلې یقین یې راغی چې دا خو عذاب الهي دی زر خدای پاک ته په سجده پرېوتل او ایمان یې راوړ د عذاب د راتلو نه مخکې نو د خدای احسان ته ګوره چې خدای فرمایي چې په کوم قوم عذاب راغلی دی هغه ټول تباه شوي دي الا قوم یونس بغیر د یونس علیه السلام د قوم چې دوی عذاب ولید ایمان یې راوړ خدای هم ورسره د احسان دلته خو دوی بچ شو عذاب ته خدای لرکړ او په رښتیا مسلمانان شي د خپل پیغمبر پسې اوس ګرځي چې هغه کوم دی او هغه چې ووت نو سمندرو او کشته پکې روانه بیا کشته والا ته وایي ما ځان سره سور کړې سور یې کړ کشتۍ په ډنګاډور شوه په سمندر کې ا کشتۍ والا وای دې کې خو داسې معلومېږي چې یو غلام راغلی دی بغیر د آقا د اجازت نه زه خو خسڼی وباسم چې کم یو پکې راووت نو هغه خسڼی راوښکه وښکه یونس علیه السلام نوم پکې راغی چې دی وغورځېد کب په مخه تېر کړ دی وایي دلته قمه الحوت وهو ملیم کب تېر که په مخه دې سمندر کې خو غټ کبانې سړی حیران شي چې خدای دا بلاګانې په دې کې پیدا دي دوی ته به رزق څنګه ملاوېږي هغوی ته خدای دومره رزق ورکوي چې د وچې خلقو ته نه شپږ زره قسم مخلوقات دي په سمندر کې او څلور زره قسم مخلوقات دي په وچه سمندر ډېر دی او یا حصې د ځمکې د پاسه سمندر دی تقریبا او دېرش حصې وچه ده په دې وچه څومره مخلوقات دي د دې نه زیات په سمندر کې د هر شي مثال پکې شته او داسې حیوانات دي چې د هغې مثال نشته بار په وجه کې هغه کب باندې خدای بل کب راوسته هغه روغ تیر که او د تورو تیارو سمندرونو ته بوت خو خدای پاک د دې حفاظت کوي نه دا ړومبی کب ازمول شي او نه دا دویم کب دا دویم کب ازمول شي چې خدای ما په ځان زیاتې کړی دی زه بغیر اجازت رانه رالم ځکه خدای وایي وظن ان لن نقدر علیه د هغه دا خیال و چې ما سره به خدای سختی نه کوي نو یونس علیه السلام په څلورو تیارو کې ګیر او جمدې دی اوله تیاره د ړومبي کم خېټه او دویمه تیاره د دویم کم خېټه او درېیمه تیاره د سمندر بعض ځایونو کې د سمندر ګهرایي پنځویش پنځویش میله ده یعنې د سر د سطحې نه تر ویښ د ځمکې پورې پنځویش میله سمندر جورواري نو خدای پاک وای کچه بوګو غوښه کچه شوه او په کچه غوښه ماشي مچان کینی او حیوانات دی خو د دریاب غاړه ته راوړده خو ټول اومه غوښه نو خدای وای وامبتنا علی شجرة من یقطین ما په د کدو یو بوټي زرغون کړ بوټی په کچه ځمکه دی پروت دی او فورا پرې زیلی خوره شو نو د کدو سوري کې وي دا لیکي چې هلته ماشې او مچان نه کیني نو خدای د ده د هغه بوږه غوښې حفاظت په داسې طریقه وکړي نو چې سا صورت شو او په او سالا شو نو چې ګوري دا د مازیګر وخت نو زر یې څلور رکعته لمونځ وکړه خدای پاک او د خدای شکریه ادا کړه چې شکر دې د یوې تیارې نه دې راوښکلم د بلې تیارې نه دې راوښکلم د درېیمې تیارې نه دې راوښکلم او د څلورمې نه هغه د مازدیګر وخت خدای پاک ته خوښ دی او د یونس علیه السلام یادګار دی چې سړی په اخلاص او محبت او په حضوع او خشوع منځو کې د مازیګر نو ان شاء الله دا غیم را ثوابونه به خدای ورکړي په دې ټولو منځونو کې اهم منځ مازیګر دی ځکه خدای پاک وایي حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين د ټولو منځونو خیال کوئ خو د منځمي مونږ ډېر خیال ساتئ نو مینځنی مونځ د احادیثو نه معلومیږی چی هغه د مازیګر مونځ دی ځکه دوه تی مخکی دی سبا او ماسپښین او دوه تی وروسته دی ماښام او ماسوتن زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې چا نه مونځ قضا شي د مازدیګر نو دومره تاوان یې لکه د سړي مال او دولت ټول تباه شي من فاتته صلاة العصر فکانما وتر اهله و ماله چانه چې مازدیګر لمونځ نه دومره تاوان یې وکړ لکه مال او اولاد ته ټول لاړ دا مال او اولاد ولې یادوي نو اکثر چې سړی لمونځ قضا کېږي خو یا د مال په فکر کې دکان دا غونډوي چې یاره ناوخته دی اوس کور ته به ځم او د اولاد په فکر کې چې هغوی له به څه عالم کور ته یوسم ما له اولاد سړي ته ډېر ګران نو د رسول الله علیه السلام وسلام د کلام مراد دا دی چې د کوم څیز لپاره ته ځان وژنې او د هغوی لپاره لمونځ قضا کې که هغه ټول تباه او هلاک شي دومره تاوان بني لکه د مازدیګر او د لمونځ چې دلته قضا شي مسافر ځان کور ته رسوي، ښځه کتفې او سمڅې او په کټه او پوزي مشغوله وي، دوکاندار د دوکان لا غونډېدو په مشغوله وي، نو اکثر د مازدیګر لمونځ قضا کېږي، نو زموږ ښکلي پیغمبر او قرآن شریف کې د لمونځ د مازدیګر ډېر اهتمام راغلی دی چې پام کوئ، ګورئ! د ټولو لمونځونو خیال ساتی خو خصوصا د مازیګر لمونځ. ماښام لمونځ لومبی یعقوب علیه السلام نه نقل شوی دی. یعقوب علیه السلام لوی پیغمبر دی نوم اسرائیل دی او مدین علاقه کې مدین او دا د فلسطین یوه علاقه ده او بیا خاص ښار چې و نو د هغې نوم دی حبرون ابراهیم علیه السلام او زوی یې او د انسې یعقوب علیه السلام هلته ښخ دي او یوسف علیه السلام مسلمانان ورته خلیل الرحمن وایي او یهودیان ورته حبرون وایي زه د یهودو د قبضې نه مخکې ورغلی وم نو کلک مسلمانان دی او غیرتی خلق دی او اسرائیل چې فلسطین نیو دا کار یې د ټولو نه وروسته نیولی دی ځکه دې خلقو سخته مقابله کړې وه په آخر د حکومت سره یو کلی بس وکړي نو دلته یعقوب علیه السلام نو قرآن شریف کې د یوسف علیه السلام قصه ده نیمه پاره تقریبا یوسف علیه السلام پلار ته ګران و نو د نور وروڼو ورسره حسد شروع کړ نو د پلار نه یې جدا کړی او بیا یې کوی ته غورځولی خدای د هغه حفاظت کاو او په کوی کې په ګټه ناست و بله قافله په هغه راولاړه او کوی نه یې ورخکې دی یا بشرا هذا غلام برخه دن د کوی تخکته کړه چې اوبره وباسي هغې کې یو خسته ګلالې هلک راووت نو دی وایي عجیبه کار هغه وخت بیرونه ورپسې راغلي د خو شابه ګرځېدل وایي دا زموږ غلام دی راتښتېدلی دی خو که تاسو یې په بیالین والی بے خدای دا غلامین بادشاہ تر وزارت تر رسول دے او بادشاہ تر قرآن شریف کې دا ټول بیان یعقوب علیه السلام به جړل چې خدای زوی مې جم دی د کمر دی ځکه دې ځامن ورته ویلی و چې هغه مونږ کېنولې مونږ لوبې کولې ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین موږ لوبو له تللو او دې ماشوم هم جامو سره کېنولی او شرمخ راغی هغه خوا او کمیس یې ورله رنګ کړی راوړو د ګړي چیړلی په وینو چې هغه کمیس وکته وایي دا عجیبه شرمخ روغ کمیس یې ترې وښکېد دویم دا چې جمدې خو دې خو د کافرانو ملکونه دي ټول مسلمان نشته نو چرته کافرانو سره بلوي شوي او کافر بلوي شوي نو جړل به دومره او جړل چې خدای پاک وای وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم سترګې تک سپینې شوې او د غم نه ډک اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين زما دا کمیس یوسه او د پلار په مخ مې راکاږی د هغه سترګې به ټیټ شي او ټول خاندان راځی مصر ته د خدای عجیبه معامله کنه د مصر او د دوی د علاقې په منځ کې شپږ شیله میله لارم نه وه لکه د دې ځای د پنډۍ خو چې خدای نه خبرې نو نه خبرې ده ځکه د غیب علم خو خدای سره دی او پیغمبر ته چې ووایي بس هغه ورته معلومې پیغمبرانو ته هر شي نه معلوم بغیر د هغې نه چې خدای ورته وښایي نو نږدې ملک دی او خبر دی نه دی خو چې خدای خبروي نو دی کور ناستی لونه را روان دی او په قافلو کې راځي د اوخان نو د لک خاندان ناتو د یعقوب علیه السلام نه دی خو بوډا او سترګې معذور نو بچو ته وای انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قسم دې یوسف علیه السلام خوشبوئی راځي ماله هو که ما ته بې وقوفه نه وایه قالو انک لفی ضلالک القدیم ته دا خو سړی خبرې کې زوی دې کله مړ دی او هغه مریض مریض دي نو چې خدای ورته ښیي نو د کمیس خوشبویي وروسي فورا جوړ شو سترګي بینا شو او بال بچ ته وای ما تاسو ته نه وی چې زه د یوسف کمیس بویو بوی راځي هغه یې سه معافي راته او دا زامنم ته معافي غواړي سه مونږ ارسه چې کړو مونږ ته معافي وکړه وی ښه معافي بدل نه غواړم نو د پښمنی وخت کې چې تهجد مونږ کو هغه وخت کې به زامنو له معافي غوښتل او به تللی وي نو زمونږ کتابونو کې لیکي چې دا کمیس ته ترارسي او پستر ګیومو او جوړ شو دا د ماقام وخت نو یعقوب علیه السلام ته خدای درې نعمته دغه وخت کې ورکړي اول خدا چې دا خوشحالي رانه چې زوی مې جمدې دی دویم دا چې جم دې سکے چې بادشاہ دے او بادشاہ سکے چې پیغمبر دے نو چې دا پیغمبر زوی پیغمبر یې نه سمره خوشاله وي دریم نعمت دا چې سترګې بینا شو نو فورا نه په دې درو نعمتونو د خدای پاک درې رکعات شکرانه ادا کړه نو دا مقام دا وخت دا د یعقوب علیه السلام د عبادت یادګار دی هذا وقتك او وقت الانبیاء من قبلک زمو خپل پیغمبر ته جبرئیل وای چې دا ستا وخت او دا د پیغمبرانو په خوانو وخت قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو د پاره زموږ د دوکان پته یاد ساتئ، صداالدین اسلامي کیسټ اینډ سي ډي سنټر، نشترآباد، برستۍ مدینه مسجد، نس سکندر فورا چوک، پشاور شهر، د حنیف الله اینډ قدرت الله دوکان، موبایل نمبر دی، زیرو تین سو پینتالیس، نو سو چوده، ست سو ګیاره، پانچ. زما عزتمند مشرانو او ګرانو نو دوستانو د موږ بیان مې ورته شروع کړو او دا مې ورته ویلو چې صحیح او رښتونی مونځ او صحیح مونځ دا معاشره ښه کوي اخلاق ښه کوي د بدو، د نارواو د ظلمونو او د فسادونو نه سړی منع کوي. خو صحیح مونځ څه ته وایي؟ د صحیح مونځ یو شکل او باډي وه او یو یې ساه وه، دا بیان مې درته کړی و. اب شکل یې د څلورو څیزونو نه جوړ دی. شپږ ته فرض وایي. او څوارلسو ته واجب او یوویشت ته سنت او پنځو ته مستحب دا څلور څیزونه چې پکې راشي فرض او واجب او سنت او مستحب نو د مونږ شکل او باډي او جسم جوړ شي به مونږ جمع دي کېږي پس ا د خدای په دربار کې په عاجزۍ او درېدو سره ما دې تصور مونږ کول چې زه خدای وینم او که دا نشي کولی نو دا خو د هر مسلمان عقیده ده چې خدای خو ما ویني نو چې خدای ما ویني او زه د خدای په دربار کې ولاړ یم نو څنګه مونځ به کوم ور دا چې څه مقرر دي دا انسان د فیدې د پاره دی خدای ته فیده نشته خدای ستاسو عذابول څه کړی خو که په اخلاص هم عبادت بیا مې ته وی چې دا منځونه حقیقت کې د پیغمبرانو یادګارونه دي او چې دغه منځونه په دغه وخت کې سړیو کې خدای د دغه پیغمبرانو د عبادتونو ثواب زمون امت لور کوي زموږ امت خدای داسې بهترین پیدا کړی دی چې پیغمبرانو دا ارزو کړی ده چې خدای د رسته پیغمبر په امت کې زما حشر وینو خبر دا حافظ ابن حجر یو لوی عالم دی هغه لیکي د محدث چې عیسی علیه السلام په سوال کاو چې خدای ما د رسته پیغمبر په امت کې راوړی نو خدای دا غسوال قبول کړ نو د پیغمبرۍ زمانه خو مخکې تېره شوې ده، په اخري زمانه کې به راځي او زموږ د پیغمبر په امت کې به حساب شي. راځي به، خو د پیغمبرۍ احکامات به ورسره ني، د پیغمبرۍ کې به زموږ د پیغمبر او زموږ د ښکلي دین او زموږ د تعلیماتو مطابق به ژوند تېروي، ځکه امتي به یې. نو دا سوال خدای د هغه قبول کړی دی عیسی علیه السلام به راځي نو خدای پاک د هغه نورو پیغمبرانو د عبادتونو ثواب زمونږ امت له ورکوي زمونږ امت سره خدای ډېر احسان کړی الحمدلله مونږ یې د قومونو دپاره عبرت نیو ګرځولی او نور قومونه یې زمونږ دپاره عبرت ګرځولی دی موږ په دنیا کې رستو راغلی یو خو جنت ته به د ټولو نه مخکې ځو زموږ پیغمبر قسم خوړلی دی چې څو پورې ما د جنت دروازه نه کولاو کړی او زما امت نه تللی نو هېڅوک نشي تللی نو په راتلو کې رستو په مقصد کې مخکې دا د خدای احسان دی نو د پیغمبرانو یادګارونو په سلسله کې مې درته شعر چې د حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام بیان کړو چې د مازیګر وخت کې هغه ته د زوی کمیس راورسېد او چې کمیس یې په سترګو واچو سترګې یې روغې جوړې شوې یعقوب دا کمیس چې راورسېد دا د ماښام وخت بې اندازې خوشحاله شو او درې رکعاته مونځ یې وکړه یو د دې نعمت شکریه چې زما زوی جمدې دی دویم دا چې په صرف جمدې نه دی پیغمبر هم دی دریم دا چې خدای ورته سترګې بیا واپس کړې نظر نه بینا شو نو په هغه درو نعمتونو یې د خدای شکریه ادا کړې ده نو د ماښام وخت د عبادت دا د حضرت یعقوب علیه السلام یادګار دی ماسخوتن مونځ اول د موسی علیه السلام نه نقل شوی دا په امتونو فرض شوی نه دی ماسخوتن مونځ هغه مونځ دی چې صرف زموږ په امت فرض دی په نورو قومونو مختلف وو خو ماسخوتن مونځ په چا فرض نه دی پیغمبرانو کو د نفل په شکل لکه تهجد چې سړی کوي نو د ماسوتن مونځ وی اول موسی علیه السلام کړی موسی علیه السلام لوی پیغمبر تیر شوی او دا هغه امتیانو ته یهودیان وایي یهودا د یوسف علیه السلام د یو ورور نوم دی نو دا اکثریت د هغه یهودا اولاد دی نو ځکه ورته یهود وایي او بني اسرائیل ورته وایي اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی اسرائیل معنا د خدای غوره بنده نو دا یهود او اسراییل دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی او یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار دی او هغه دولس وروڼه نو د یو ورور نوم دی یهودا نو ډېر اولاد پکې د هغه پاتې شوی دی د هغه نورو اولاد تقریبا ختم شوي دي نو دوی ته یهود او اسراییل د دې وجې نه وایي نو مخکې مونږ موسی علیه السلام کړی دی دی ماسخوتن موسی علیه السلام بیان قرآن شریف کې شپږویشتو سورتونو کې راغلی او لوی پیغمبر دی د کتاب خاوند دی او د لوی امت خاوند دی اګر چې هغه امت اوس موجوده وخت کې د ټولو قومونو نه لږ دی د خیانتونو د وجې نه او د حیلو د وجې نه او د فساد د وجې نه او د خبر پیغمبر د تعلیماتو شاته غرزولو د وجې نه خدای پاک کمزوري کړي دي د نورو قومونو که مرسته ورته نه حاصل په خپله د ټینګې نه دي نو موسی علیه السلام دا فرعون لوی کړی د خدای داسې ناشنا کار دی چې خدای څه کول غواړي هغه بني آدم پکې رکاوټ نشي اچولی دا قوم اسرائیل او په مصر کې آباد او د فرعون خپل قوم جدا دی هغې ته قبطیان وایي نو قبط او اسرائیل دواړه قومونه مصر کې آباد اسرائیل پکې کمزورې غلامان او قبطیان حاکمان نو بادشاه خوب ولید چې د اسرائیلو کې به یو هلک خدای پیدا کوي او ستا حکومت به دړې وړې کوي د دغه خوب د وجې نه بالکان قتلول د اسرائیل د ده د مور نوم د یوحانس د موسی علیه السلام زوی په امید کې شو خو ژړل یې چې خدایه که دا امید مې وشو او هلکي دا خو به سپیان وجدي هلکي وشو خپه وه خدای ورته وایي غم مه کوه مسلمانه یو صندوق کې واچوه او دریاب ته پرېږده دا صندوق خدای ته یې حواله کړه خدای پېښه وکړه پېښه حديوي نور لسما بارك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين تياري كما غم كما ذلك بتاتا بیا واپس راولم صندوق کې واچو دریاب ته دا نیل ته نیل مصر میانس کې دریای نیل لاغله نیل نه شاخونه جدا شوي دي د وړو وړو لختو یو لختې د فرعون په کور ورغله ښځه وه او په داسې د نهر په غاړه سیل کې ګرځېده او صندوق ویني زر خادمانو ته وي دا صندوقونه چې دی کې څه شی دی چې وینو او ویې کتل خشته ښکلې ګلالی هلک پکې پروت دی رانجه کړی نو خدای وایي ما پکې دومره کشش پیدا کړو چې چا به لیده هغه به ترې قربانېده چې دا خو ډېر ښکلی دی خدای وایي والقیت علیک محبتا مني ولتصنع علی عیني ما پتا د مینې ساده را جوړ هغه زر روچت او خپې دي چې دا خود زمونږ دا مخالف قوم ماشوم دی زمونږ د یارې را غورځولې خپل بچي څوک سم څوک نه غورځوي دی به زوی کو ځان له او د فرعون زوی هم نو نو په دې ضرور خو ښځې ضروري زیاتې بس پرېښو به وی دی ونه وګوره یو دی راوستا بل دی راوستا بل دی راوستا دی چې اتینالی خدای وای وحرمنا علیه المراضع من قبل دیان مې په ټولې بند کړې دیان خزه یعنی د یوې خزه تی نه دی خورې په تماشا ورغله خورې خو ګورې خورې وای وی هل وقالت اخته هل ادلکم علی اهل بیته یکفلون له یکفلونه لکم وهم له ناصحون یو خاندان درته نه ښیم چې دا ماشوم به لویږي او ته یې به ورکړې او هغه به د دې ماشوم ډېر خیرخواه وي. هغې وې ډېره ښه ده. لاړه مور پسې مور یې وې راشه. فرعون ښځې ته وایي دا به له ته ورکوي دا دی شو چې ته سینې ته یې واچو د هغې تېر او دل شروع کړه هغوی خوشحاله شو چې زه دی خو په څومره پیسې غواړې څومره خدمت غواړې څومره څه شی زمونږ دا زوی به لوی وي ډېره ښه ده زوی خو د هغوی دی خپل خو د خدای هغه وعدې ته ګوره زه به درله دا ماشوم راولم غم مه کوه نو په داسې هنر یې وله راوست چې سره د پیسو سره د درناوي، سره د احسان مندۍ، بیل وې شوی دی. کوم ښار کې چې دا واقع کېږي هغه ښار عثمان دی، هغې ته رامسیس وایي او دا د مصر نوې دارالخلافه چې ده دې ته قاهره وایي او د دې نه بهر دا یو بل بادشاه جوړه کړې ده. هذا من شيته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين خار کې بازار ترور اوس یو دوه سړي دي په جګړو دي یو د د قومي دی بنی اسرائیل یو قبطی دی د فرعون سپی دی او دا سپی دا بل سړی وای هغه د توي یا وروره د دې ظالم نه خو به خلاص کړي نو موسی علیه السلام یو سوک ورکاو چې خپل شي ته سوک داسې و چې هغه ځناور را پرېوت په مخه او ساتي ووتل موسی علیه السلام خدای ما خو د ده اراده د قتل نه وه دا څه چلو شو خو چاته غږ نه کوي نه هغوی څوک ولیدل خو د دې امداد له ور روان شو، دا ځل په هغه ير راغله چې دا ځل جوړې ما له سوک راکړې، نو د خولې نه يې بې اختياره ووتل، يا موسی تريد ان تقتلني کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين پرون دې يو سړی وژلی دی نن ما وژلی. د خولې نه یې د ووتل. هغه سپی یې مور د منډه کړې هغه سپی او زر یې راپورټ وکړ چې هغه هغه سړی خو فلا موسی علیه السلام وجلی فرعون ته خبر وسید زر یې خپل پارلیمنټ راوست او وای چې دی هلک خو اوس لا په منګه شروع کړی ده دا خو په رښتیا هغه هلک دی چې زما حکومت په ختموي وی ویني سي چې قتل هغه جرګه کې یو سړی ناستو نیک او موسی علی السلام ته زر پن پس مختصر لازم نو رسو چې خپل وباسه سب ستاره گرفتاره حکم وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك لمن الناصحين قوم مشوره وکړه چې تا نیسي او وجنې دي نو زه درته دا وایم چې ځان پې وباسه نو مرخاته طرف ته د قاهرې نه راووت د رامسیس نو که هلته لاړی ټولې شګو علاقه ده ځکه سمندر مخې ته را روان دی بیا راته راته په هغه وخت کې نیرې سویز نو نو دغه ځای کې و چې د یو سل میله هغې کې عمر فاروق صاحب نهر اوښکی دی، دوه دریاب یې یو ځای کړي دي، بحر احمر او بحر ابیض متوسط. نو هغه وخت کې و چې و دی په و چاره ووت، اوس دریاب دی پکې. او د افریقې او د ایشیا د دو جزیرو جدای په هغه دریاب راځي اخوا افریقا ده دیخوا ایشیا ده روت یو علاقه ده هغې ته مدین وایي د غرونو علاقه ده صحرای سینا پته نه لګي چې څومره په تکلیفونو به راغلی قال تعالی نسلی حتی است الرعا و ابونا شیخ کبیر مدین د غرونو علاقه ده غرونو کې غوبه کمی یو ځای کې شار کیو یعنی ګډبانه ورته راغلي ده او په غټ سرخه باندې د هغې نه اوبه راوباسي ګډو چیرلې راوستې او یو دو جنکې ولاړې دي ګډو چیرلو سره داسې برطرف نو پيغمبران د پيغمبرۍ نه مخکې هم د لویو اخلاقو او کردار خاوندان وي نو دې زړه کې وایي چې یاره دا مظلومو باندې ولې داسې خبره ده چې دوی اوبو ته څوک نه پرېږدي هغوی ته ورغی ولې تاسو اوبو له دا ګړې چیلې نه راپرېږدی وی دا سړي ګړې چیلې راوباسي او د هغوی نه چې اوبه پاتې شي موږ ګډو چېرلو له ورکوو، ځکه موږ راوښکېنو شو او پلار هم بوډا دی او مطلب دا دی چې رور هم نشته. نو خدای وایي فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير هغوی ته وایي زه درله اوبه راوباسم راوځه اسړو ته وایي خوا شه هغه غټه بورقه چې ډېرو کسانو په ډله به راوښکله ده ځان له راوښکله هغوی ته وایي خویندو راځئ ګډې چیلې اوبه کړئ ځئ تاسو هغوی ګډې چیلې اوبه کړې لاړې اګډ بانم لاړه هلته یو اونه و اونه سره دی کیناسته داسی او خدای ته وی خدای مال داستوګنه اسباب برابر کې ځکه زه په دې دشتو کې راغلم اجنه کې چې کوم د تلې لار ورته وي نو خو دا وخت راغلی څه چلو وی دغه شان یو نوجوانو او مونږ له ګډو چې لول او بزر روخ کړي او چې نظر رالو وی هغه څه شو وی څوک مېلمه مسافر هلته ونې سره کېناست نو هغه یوې لور ته وایي دا ولاړه شه ورپسې روانه نو خدای پاک وایي شلمه پاره کې فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اور پس راغله اور ته وی پلار مې د غواړي تا موږ سره احسان کړی وی ډېره کړه د قستم دا چې ما سو کور ته بوز هغه جنې ته وی ته زمانه رسته روانه ما ته په اشاره کړه چې دغه لار ده په غرونو کې لارې په تله تله پلار ته چې ملو شو، پلار ورته وایي، دا ته څوک یې؟ څه دي؟ وایي، دغه شان زه د فرعون زوی یم، هغه په زوی نیولی وم او یو سړی رانه مړ شوی دی او هغوی زما د قتل د ګرفتارۍ حکم کړی، ما ترې خپې راوکښلې او ورته وایي، یرېږه مه، دا ذات قبایل دي، دلته د هغه اختیار نشته. هغه خویندو کې وایي، یوه خور پلار ته. لارم خوشحال هغه ته وای که اته کاله دې را سره ګډې چې له او سره ولې یو لور در کوم دې دواړو کې چې کوم خوښه او که لس ته تیر که خو ډېره ښه ده نو خدای د هغه بیان کوي هغه وې به ډېره ښه ده، دې دواړو وعدو کې چې مې کومه پوره کړه بیا به راته زیاتي نه وی وې ډېره ښه ده، لس کاله یې ورسره ګډې چېلې سرولې او بیا یې جینۍ هم واده کړه او په لاره چې راته هغه پلار ته یې وایي که ستا خوښه وي نو زه ځم خپل وطن ته مور پلار هغه مور او خویندو وروڼو له ځم هغوی ورته بیان خو پاتې شو به په لاره خدای پیغمبر کړی ښځې بال بچو تکلیف هغه دومره یخه علاقه ده دغه علاقو کې چې کوم کې موسی علیه السلام د خدای سره راز و نیاز کړی نو هلته یو لوی عبادت خانه جوړه ده سینټ ګرین ورته وي که سینټ ګرین نو موږ تلو جنورۍ کې سخته یخني وه او بار واورې ورېدې په هوټل کې شپه وکړه سل سل پونډه یې د شپې د یوې شپې اخیستل نو چې کوم ځای کې د موسی علیه السلام د خدای سره ملاقات شوی دی نو دغه ځای باندې لویه ګرجه جوړه ده، د هغوی عبادت خانه ده، بیا ورسره بل جومات دی، بیا لاندې د عیسایانو ده او یخه علاقه ده، د موسی علیه السلام زوی چې دی ښځې باندې اولاد درد راغی، د شپې د اولاد، اوس حیران دی چې خدایه یخه شپه ده او ښځه مې هم ناجوړه ده، د لرې نه یې وولیده، نو دی وایي زه دې اور ته به ورشم. که څوک قلع کړي، اور به هم ترې راوړم او لاره به هم معلومه کړم. چې ورغی، د خدای تجلي وه، ده ته د اور په شکل ښکارېده، نه هلته سړي وو، نه بل څوک وو او خدای ورته وویل، زه ګورې زه خدای یم او ما ته پیغمبر کړې او د هغه لوی بیان دی قرآن شریف. چا ځمکه په ږیره مغشتې. همالک ته نه پیسې ورکوي نه فصل کې حصه ورکوي دا سود دی او کنه او بالکل دا سود دی حرام دی ګاڼه خو په دې حرامه ده چې ګاڼې نه به پیدا نه هلې دا حرامه ده چا لیکلي چې یو ښځې سره شپږ تولې سونه او پنځوس زره روپۍ دی نو دا د زکات ورکوي بیا د مجموعه د سرو زرو نصاب څومره دی او نیمې تولې د چاندې دی دوه نیمې پنځوس تولې د نقدو هغه تابع د چاندې وي نو د چاندې چې څومره قیمت کیږي د دوه نیمو پنځوس تولو نن وخت بازار نرخ هغه د نقدو نصاب دی نو ماته پوره نرخ نه دی معلوم شاید چې شپږو زرو شپږ نیمو زرو پورې به د دوه نیمو پنځوس تولو چاندو قیمت وي جیدات کې او په ځمکه کې زکات نه البته که خرید و فروخت لپاره الی راغلی نو د خرید و فروخت په هر شي کې د چاندې په نصاب به کلی که موټری خو چې اخلی راخلی خرڅی راخرڅی نو د تجارت ټول نصاب د دوه نیمو پنځوس تولو سپینو زرو تابع دی د هغې چې په څه نرخ یې هغې نرخ پسې به شي. د سارو د اوخانو پنځه اوخان نصاب دی خو ساروي درې قسمه یې یو هغه چې سړي د کاروبار دپاره ساتلی مزدوري پې کوي په هغې هېڅ زکات نشته لکه سړي څلوېښت زره اوښانې خو دی پې قافلې بوزي رابوزي مال پې وړي راوړي په هغه څه نشته دماغه چې ساوي وي خو د بیې ګیا خوري ټول کال په هغې هم څه نشته درېیم هغه چې د دغه دپاره یې ساتلي له اولاد دپاره بچي خرڅی پیتیالی نو د هغې نصاب په پنځو اوښانو کې یوه ګډه ده پنځو نه شروع کېږي او د غواو دېرش غوا دی او د میخو او د ګډو چیرلو څلوېښت او که د تجارت څاروي وي لکه یو څاروی الې راخلې لکه سوداګران د میخو نو هغه د تجارت په اصولو به زکات ورکوي د هغې د تجارت نصاب دی چې جدا جدا څاروي وي نو د هر څاروي جدا نصاب دی چې د تجارت دی او چې د تجارت نو په تجارت پسې بځي لکه سړي یو مېخی، یو ګډی، یو چیرلی وي، خو دا اخلي راخلي، خرڅوي راخرڅوي، دا به د سر د مال له سرمایې نه زکات ورکوي او که نه د خرڅولو په نیت دی، خپل ګوزاره پرې کوي، په هغې کې یو کم زکات نشته. چا وی ما د بانک نه بلا سود قرضه اغشته ما سره موجوده نو په قرض زکات نه وي د ماره د پاسه لاندې حلقې کوي اختی او سړې قینچی کی نو هغه د ګیری په حکم کې نه دی اغشتلې روا دی یا خالص په ننګي ویختی نو د مرۍ ویښته خالص د ننګي ویښته اغشتل لوار زنانو باندې د جامو په سلسله کې څه پابندي نشته هر قسمه جامې اغوستی شي هر قسمه پیزار او بوټان په کوټول شي خوشبویي پې بنده ده عطر د شهدا او صالحینو ارواح چې دی هغه عالم علیین کې جنت ته به هغه ځي خو هغه بل قسم تللي هغه رستي او دا اوس چې تللي دا جدا قسم تللي چاوې د چاخپو کې درد دی دی په ولاړه مونږ نشي کولی په ناسته کوي نو دی ړومبي سب کې ودرېدی شي او ودرېدی شي څه پابندي پې نشته د جینۍ نوم که رومانه کېدی نو څنګه ده رمان وایي معنا څه ده رمان انار ته وایي نو انار نوم دی ولا کېښوده رمان انار یو چا سره په قسطونو ګاډی اغشتی او ګاډی چلای او دومره پیسې پې راځي چې قسط پې ادا کیږي په د زکات نشته که نورې پیسې ورسره یو نصاب ته رسي هغه به ورکړي وینن سبا هر قسم خلک په جماعتونو کې تقریر کوي حضرت علی صاحب یو سړی منع کړو د ناسخ او منسوخ نه ګرانو مینوالو زموږ د دکان پتا یاد لرئ سرایدین اسلامی کیسر این سټی سنټر حنیف الله این قدرت الله دکان نشترآباد براستا مدینہ مسجد نس سکندرپورا چوک پشاور موبایل نمبر دی 0301 اٹاسی اکانوے تین سو اکیس دموبے دین نمبر